اخو پرې دا خو خود الزام په لګي او پیغمبر دی چا چې سخت لار اختیار کړی دا لکه دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا غي د لوی لوی مشقتونو تکالیف سره سر شوی دی او چې صورت تکلیف زیات وي دور اجر زیات وي دا سے تکالیف انبیاء علیہ السلام تیر کړی دا الله په دین باندې قربانی ور کړی دا ځان ته ندی کتلی اولاد ته ندی کتلی خپل اولاد او خپل جیداد او خپل کورونو ته ندی کتلی تاسو رائے دا مالک رائے دینی نو به نه لالو او بچی کستا خوخ یو کو خوخ دینی دا الله حکم په خوخ بکار کوما ستا خوخ باندې کار نکوما دا الله په خوخ بکار کوما او چاغه دور نیکو نو بچی مو الله ولنه کار ور کړیو بچی منګه یره کدی د لار شنو بل دې کې بسکو جیداد می نشتا پوله پټې ملته نشتا کور می نشتا ملو دا خو جن غلا خلک راغله وای کنه وای ابي عليه السلام دې تن ګوري خدا الله سره د تعلق پر خودلو ته ګوري ماشاء الله دا څه تکالیف انبیاء علیهم السلام هغه ته هغه به جنت ته نه او د جنتونو کار هغه دنیا کې کړو نو جنت ته روان دي دنیا کې هغه ته جنتونه ملاو شو زیر ملاو شو د جنتونو بهرحال په اتباع د پیغمبر باندې دنیا او آخر کامیابې ده وروړه او په ناکامې په خلاف د الله او پیغمبر په منلو کې په تور ثواب لور ټوله روټي د رسومات ختم کړي یو د دې مسلې بیان ضروري لکه اکثر دا روټي خلک یې پويږي نه پويږي سمس بیان دي یو د یو روټي نبی عليه السلام دا پر خدا دعوت الولیما دعوت الولیما یو هغه روټي چې یو سړی په بان دراغه نو مخ ته به ته چيلي او ګډان او ساروي لالو پیغمبر د دې منو کړه چې دا من دي یو نبی علی دا ورغو دا د خپل ورغو دا خپل راکړه څه شو دا چاوی چې زمون باغونه ډیر دي من خپل باغونه نیمو تاسو نه درکو انصار او مهاجرین او توي یو عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او وینا دا الله استاسو په مال کې اولاد کې بیبیانو کې خیر او برکت واچي الله دې تاسو نه خسته کې کویلی وی که خبر وی ویلی وی عبدالرحمن تا خو په نه بل واده کړي پیغمبر دې ژوند دې او د خپل ملګری د واده نه خبر نه دی یو مسله خو ته دار وته دا او دې خاور کې پروت ته پته نه لګي او هغه زما د حال نه خبر دی پیغمبر ژوند دې د خپل صحابي د ژوند دې د واده نه خبر نه دی ته پوس کوي او حضرت ما واده کړي ستا کپلې بیکار دي ته بیکار یې دای دای دا بدترینه روټه د پیغمبر پاک وي لمبه حق د مسكين دی لمبه حق د غریب اجز دی بای ما خورل دا زبه ورکو ما نه خلک واري دا که ثواب واب نشته کوله دا خو صرف د بدل خبره ده موږ به دا سره ټول ډېر ګریس کو ار کار چې موږ کو نو موږ به دا سوچ کو چې زمنګ رب په دې ناراضه کیږي او کنه نو نبی علیہ السلام صحابی ته وی اولم ولو بشاتن ولی ملو کتو اگر کپ یو ګډ ولی نه ولی مشتا او چې کله نا وی راشي یا روټي ورکا خور کې خراب اور کې ساده اور کې یو دا روټي جایز ده او په دې پروګرامونو کې د خپيات شوي د پلاني سزونه شو دا رسومات شو تازي او دا راځي دا غي د طرف نه دې طرف نه دا ځان باندې خلقو د لوازماتو نه ګرځو دي شري ته ثبوت نشته دا ما په جوړ کړی بس خا د پیغمبر طریقه خدا وا چې ناوې راولا په موټري په جاس کې لیکافتري په سورلې پیاده په اوخي اته چې وس مناسب راولا خو په خوا موږ ماشومانو د ډولې نه به مخ کې بل لاټینو دا لاټي په ولې بل کړو ناوې نه په مخ کې روانو د پاره د درځ رڼا درځ رڼا چې د دې ناوې د مخه هر وخت بیا سي رڼای اوس وسم دا خلک دا مو چې نه کینا زه یو ضرورت دم د دې جمعه نه بعد یو لوی جلوس روانو د واده د الله کار دی زما غزو نظر ولګی دا چې نظر زما ولګی دا ګاډي نو بابا مخ کې فرنٹ سیټ کې ناز یو بل لا ټیم دی ور سره هغه کې دا چې نیولې بل لا ټیم او ماسپخیم ټیم دی وکدا غ نور رسمونه پاز خدا رسم نه پړو اوس مستقبل یو سو کال کېږي پوه شئ چې دا کم دی نه ډولې تلا او کم باندې راتلا پته نه و خو په روډ د پاسه ما فرنٹ سیټ کې بابا ولید او دا غس لاټین په غیګه کې پروت او بل لاټین او ماس په خیمته و ځکه شاته وسره ناوی ناسو بابا سره مخکې لاټینو بابا او درنا کوله چې دا ناوی مخې سو ګرځي رڼا وګرځي په دې رڼا نه راځي دا رڼا سیز ده د خزه بیرته صفا خبره دین کې شرم نشته یره زما لاس ته ورته ما ته خفقان دی نو بل یو سره براشي نه زپرې د مړه دا وز کوزو ما کټولای دا غیر محرم کس راشي او هغه یا لاس ورکی او د موټر نه وستا څخه کار دی په لښوي ستاسو سلاس نو کولو اجازه شته چې ته ور لاس وکړې کوځه ماما شتا رور شتا دار شتا ترشتا چې د چا سره د خزې نکاح نسی کیږي هغه به د خزر الله سور کوي ابه کوزي د موټر نه ابه هغه بوزي خپل ځای نه ستاسو کار بل یو عام رواج دا دی چې نکاح تړلې شي د نکاح وکیل بسو کې د خزې طرف نه دا وره وره اکثر نکاحونه په دې طریقه خلک تړي او شرع کې دا صحیح نه دي یره بس یو دلی رول بوله وګورو هغه خپل د خاون رور و هغه وای چې ته زما وکیل شه هغه خو مجبور ده ملمنه ده کور ته تللی ده چې چاو تسوی و پلانې وکیل او بس هغه بینو هغه په وکړ باندې سپوي نیا ساتي د جنې د طرف نه به آسو وکالت کوي په نکاح کې چې د جنې سره نکاح نسې کی دا وره نکاح نسې کی دا هو بس زما مش په تر کارې ما چې څوک دې نکاح وکړي یو زه تلارم به نکاح ودا په کې مکستانه وره مې زه په دې طریقه نکاح تړم وینا دا هغه دا الک رور د ترزیو مستاز دی جنې سره نکاح کیږي ویا مې ته څنګه اوس کته وې چې ما قبول کړی دا بیا بسو نو سبکو مې د دې جنې رور پلار راغی وی بس ضرور رشتہ مې رور راوړی ورونو مخه تا کینا مسله دا دا زکا خلق دې ته نګوري چې مولاوي ک نکاح کې معمولی او خواده خوا کوم نو 2000 روپۍ بل قاضي بیا بل مولا راوړي اخو تم یې غس تم یې والا نه ما ورته وی ک په دې طریقه نکاح تړي خو نکاح تړم کې بل مولا راوړي بیا غیر ور پسې کړ دی دا بیا خو نه دی هغه ته پته و چې بل دا عالم د 3000 روپۍ لري او خدا شي کوم نه دا حالت دې داس دکې د خپل بچو د خپل ورو د خپل اولاد د لور نکاته لري د زوی نکاته لري دا په خپل د لور سره ده سنت طریقه دا دا چې لور د کور نو باسي په نکاح نو د پلار په کور کې نکاح کول دا بهتره طریقه ده او په جمعات کې بهتره طریقه ده آسان کار دی بلم ته تړلې دې کې مولا څه شک خو نه دی چې ته غا مغا مولا په ذکر دا دا کوا دا ما دا خپل لور یا دا فلانی جنې د فلانی لور په دور ایواز مہر کې په ایواز دور ایواز مہر کې په حضور د دې گواهانو ها د پاره د فلانی الک چې د فلانی زوی دی هغه ته ما په نکاح کړه تا ور کړو او ما ور کړو ور میکړه د جنۍ والا خاون به وي یا د جنۍ هغه هغه خاون دی خو ډیره خدا کله جنې خاون نه نو د جنې د خاون پلار دالم پلار وای دا لک تر وای په خپل بالک موجود دي وې دا شرم دی چې دا موبایل ټول دا به حیاي په کې ګوري دا شرم نه دی په غلطه طریقه باندې غلط کارونه کوي نو هغه شرم نه دی او چې په حلاله طریقه یو لفظ په شریعت طریقې باندې نو هغه شرم دی دا او تپلا نه چې ته دا قابل نه تر زوادو کوم تر ځنګاله تر ته دا لفظ دغلی نه نشو خره او ټول عالم تچ موبایل کې لګیا یو پر دې سيزونو بیا یې سيزونو ګوري هغه خیر دی او دغلی نه دا نشو خره نو ګټه خو زمون په دې خراب کې زور ته دا ټیک ټاک دی خو اسه دې خلکو ته ودا سره سره دا زوی مال شرم دی شرم یې تر د موبایل وګوره تر دې بار کې میموري کارت یو ګوره بس شرم چې ته بغیر چې د بیان پکې بل شي نه هغه بیان څه کټول پکې دا به حیا چوری او چې کله صحیح نکای نو بیا دې دا مال شرم راځي نو یو دا چې د نکاح د جنې د طرف نه وکالت به هغه څوکې په نکاح کې چې دا جنې وسره نکاح نسې کی وادو شي بیا چې ډولې کله کوزي نو زنانه هره تکړه غلا رواني بخوا به ورکش راغسته خنم به راغستل او بلی به راغستل پتاسه به راغسته دا څه په ډولې نوستلې ها اوای باندې په خلک ګرځیدا ماشومان په متیاز مو کړ پاګه غلا باندې هغه وو د خپل سره دلیدل نو هغه جنې په کور کې لومبه د غلیب عزت شوی نو چې د غلی بیزتی وشو نو ټول عمر لبا هغه کور په غلا پسې په بد حالتو روټه به مخه او دی او دی بور پسې بیجبو غلبا نو دی د غلی بیزتی کړي و بلا چې کله ناوی کوزې د ټولای نه نو نور خزو لا علوم به پلاسو کې سور کی علم ورکی دی جنیلا د پاره د دې چې د دې جنسو شي لومبه الک شي په دې باندې لکه د راځي چې د کوي دا لومبه او د سور کې الک د پاره د دې چې د جنې په لومبه الک شي ها دغه ذکر کړی تفسیر ابن جریر په تفسیر سورته شورا باندې یهاب لمن یشاء اناسا نو به جنې ذکر کړی دا چې الله وې ز جنې کې مور کوم الکان د جنې ول ذکر کړی دا وې د هغه خزه خوش قسمت ده بهترین خزه ده خوش قسمت خزه ده چې دا غي په اولاد کولم به جنې رااله لومبه جنې چې د کوم اولاد په سر کې شروع شو اخره خوش قسمت خزه ده ابن جریر لیکلی دی او قران علوم به جری ذکر کړي زموږ په معاشره کې چې کله علوم به په اولاد کې جنۍ راشي وای دا خد سپیره ده دا زوی می سپیره ده علوم به شروع په سپیره باندې رااله یا ساته دا سپیره ده دا خوش قسمت ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي چې دا چا دو جنہ کوي یادري جنہ کوي په اولاد کې خوین دی وی یا لوریا دی وی الکان دی او دا غو یا تدریو جنکو سی تعلیمی وکو کفالت وکو دا غي خزه کې درشتي بندوبس وکو خوشاله نو د دې سړي د پارا د جنت د کافي کې دوه پارا دا غو یا جنکې کافي بس او په صحیح طریقه په صحیح خوشاله کور کې ورکی خوشاله نبی علیہ السلام او آکا سوز پتا سي جنت زوکاته پشاد د دو غوتو څنګه دا دو غوتی پیوستی نو هغه د دو دریو جنو کو پلار یا ور پتا سي ما سره جنت رواني یوځي او ته به ته دې ځان ځان لري خو یو ځای به ما وعده سره ورو جنت ته نو ته خوري سو ګورا لوري سو ګورا خويند کولو کې ناشتي وای کدا ورکو نه به وسري سيزي جیدادونه بزي ګاډي بزي بنگلي بزي خلک په پیغور کوي ا کورونو کې دغه صفات شي یا ساتي دا حرام دي من دي هغه ځانه مسله ده لور بچي ولور کې ها د ناوي جوړا او هغه خځه ګنډي وو او خځه به هغه یو جوړه د ناوي ګنډي او هغه خځه به ګنډي چې دا غي په اولاد کې لومبه الکان راغلي کده کوم وو کسانو کې یو کس چې خزه دا شو چې اولاد کې جنې او هغه به دې جوړې ته نږدې نه راځي دا ناوي ولی چې بیا به سکیږي جنکې به کې دا رسومات دي ډېر رسومات صرف په خادو کې ها بیا چې کله زنانه راشي نو باج کورونو کې په اول سټي تپي خوشحال په تپي د پاره د دې په دوه ورځ د وخت پاسېږي چې د دې په کور کې ساروي او پي او مالداري د سارو زیاتې خاله سارو نه تنگ دی خوشحالو د غوجلو نه او دا وې دا کېده چې سیوا شي پوجي نو دا رسومات په باج علاقو کې د رواج دی نا څوک په دپا د وخت روټي په غي چې غلا سي واجي نا غمل منلا د موز ته پوسې نه کوي دا ودس ته پوسې نه کوي د تلاوت ته پوسې نه کوي چې د وخت پاسېګا او او دسو کا موزو کا تلاوتو کا کله مون په قسمت کې غلا او ساوي خرابه کې وګړي پرې دا هغه پر عرضی سیزونه دی ناوی بلار شي هغه کور کې مونږ نه کوي دا مل معنا ده نا هغه له پکار دا دی خپل اولاد په یو کوچ بچي کو د موږ خیال ساته مونږ نه پاتې نشي پوه شي سنت طریقه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې موږ ته خودلې دي ها او بیا په هغه کې اوس قرآن والی ولدا قرآن تبخ کې نشولې چې ناوې د لور او خور د لار بیا پسې نشولې په دې مدرې مور چې تا د ډولې کې دا سره قرآن خیره او په هغه کې بیزتیان کیږي ځکه مخکم ټول کیو سنی او بجاونه او شاتم دی ویډیو غالی کیو قران مخ کې ورستو نه او بل پته لګي چې دا خزه په کوم حالت کې ده او دس کې ده جنابت کې ده او تاول په لاس کې قران نه غلو چې باندې قران مرا کوي چې په قران تو باندې خپره په ورو باندې خپره ار یو چا په زمانه اوسم منځه د جهالت هغه رسمونه په منګه کې موجود دي دا غمونه دي که خاطر دې که سره شروع شي روټیر یو پورا داستان دی علماء په دې کتابونه لیکلي د هندستان یو عالم دی مولانا نجم الدین هغه رسومي جاهلیت په دې مستقل د هندستان اغلی کړي دي هغه رسمونه چې کوم اوس دي نو هغه د اندوانو رسمونه هغه ذکر کړی او زموږ پښتنو کې ورای دي بس خزراله ها موس کوا او تاسو کو دا خدای خپل کور دې بشدار کور دې خاون سره خسلوک کوا خزا خاون او د خزې منځ کې بیا سلوک څنګه لري نو بس دو درې دې تیریږي یاره بس زمون په یو معمولی شلبانی گزاره کیږي دا پلار مور دې لپاره مهنت کاو چې صرف تاسو ته وکول جوړوي نه قران دا تعلیم مونږ ترا کوي چې خصلو وکوي خیرکم خیر لاهلی وګورس تاسو نه هغه سره دې چې هغه د خپل کور والو د پاره غوړي د خپل خزه د پاره غوړي دا هم دا نه کوي وی پولومبیش په وی یروا خدا کش پولومبیش په دی ونه یرو لا کنه نو یا ساته بیا غره خزه بیا ستانه نه یریږي هغه مل منا چې ته په معمولی خبره کې غوستا کور دې نه خره کې حرام دي مل منا راغلی دا تور تو چې کمرې ته لار شي کور تا وامن دې السلام علیکم وعلیکم سلام مونږ کړه نه او تاسو کوم مونږ کړو بس موږ په کا او داس په کا مولانا قاسم نانوت دی رحم الله د دیوبند بنیاد چې چای خره د دیوبند بنیاد دا مبارک علماء لیکلي دي چې کله هغه واده وکړ شای خاندان نه دا هغه واده شوی ځکه هغه لوی سره و عالم خو ار چا دا غوښتل چې زه مولانا قاسم نانوت سره شته خپل قائم کوم خدیندارا خو خلقو سره ارسو کوال چې ما سره شته راځي نو هغه قاسم دانو دوی چې کله وعده وکړ هغه په وعده کې ډېر لوی جوړې سمون راغلی وو خپل کمرې ته لاړې سلام یې واچاو او خپل بیبي ته وی وای ما سره په اتباع د پیغمبر ژوندۍ تیرې او که خلاف د پیغمبر خپل بیبي ته وی بی بی بی بی وا هغه چاغله راته وو بی بی وا او زه په اتباع د پیغمبر به تاسو سره وخت روما وې په اتباع د پیغمبر وخت وی یاو وې سنت طریقه دا ده چې مل مې او زه تلار شي راغه ول دوه کاته موس کې پاجه کې پاسه کا او دوه کاته اول په مله باندې دوه رکعات مونږ وکړو چې مونږ یو کا مونږ نه فارغ وو دعا واره خپل مونږ کو مولا قاسم نانو ته په خپل خزه باندې مونږ کو بیا وې ما سره په اتباع د پیغمبر ژوندۍ تیرې ویا کنه په بهای وې په اتباع د پیغمبر و سنت طریقہ درې جوړې د خزه خودلې دي او د انساني چې درې جولې د انسان د پاره کافی دي یو به اوستي یو به وینځلي بل به تیار پرته درې جولې کافی کیږي او تاسو سره ډېر جولې راغلي دي په سور ویا په کپڑے دی راواله سنت ته اجوان ته وګنا شای خاندان خزوا وې درې جولې د ځان لپاره کا یو سایت تکا بل زمن سره خوا کې د دیوبند سره خوا کې یو زیو دردو د علماء سره سینو هغه هغه زه نشاغسته هغه دردو خالي زمکو وګرانی وا نو مولانا قاسم نانو دوی خپل خزه ته وې درې جوړې د ځان لکې دا اپاسه دا دا نه وی چې ستاد ما د جوړو سره سکار دی دا ما ما ماجی کړی دا کاکاجی کړی دا لالاجی کړی دا ما کړی دا مور می کړی دا نن ته خزه ته ویل شي چې ته جوړی نه دی کړو خدای ته بخشي ډکی دی خراب شي خراب بشي یو دا نه نه نه جوړه اپیشن بدل شو بیا یو بل لاس فری ورګي خو تا اجازه نشته تعالی چې ته خزه په ها کپړو کې دخلو کې دا وایو مون قسم نه لوځ کپړې واغستې لې جوړې نو ټولې کپړې دا واغستې په بکسه کې ټولې بند کړې مون قسم نه لوځ رحم الله شپلا مورخین ذکر کوي تاریخ دا چې شپه نیمه دا خواشوي دا دولو سره شپه خواله مولا قاسم نانو دوی هغه بکسا د کپلو نو چې کم ضروری سامان نو هغه هغه د پری خود او بکسا کې غټه بکسا په سره کې خدا لوی عالم د دیوبند شپنی میرا خواشو د وادش پیدا هغه وروړه او وخت د دیوبند دروازه وټو کولا چې دروازه وټو کولا مولانا اعزاز علی رحم الله ناظم تعلیماتو چوکیدار کې کولاو کو ویجی سي جو دا خو زمونږه محتمم صاحب دی وې دا بخ سبب په امن کې دا چارا کړی دا او دا په دې مدرسه کې موږ به داګه د پاره کمیټه مو خپل چې پسکه لګي دا سنبال کې د شپه او زلالو السلام علیکم بکس کې خو ده شو مولا قاسم نانوتوی رحم الله راي صاحب چې شو مولا قاسم نانوتوی کابینه نو غوښتا د مدرسې چې دا سيزونه دي کپړې دي لوازمات دي چې کوم ضروري سيزونه دي هغه پاتې شوی دی نو هغه هغه راغلی تاسو ما کې خدا ته وای چې د دې باره کې موږ سو دا موږ خرڅو او ای زما خو خدا دا چې د مدرسې څخه خوا کې راځې ده دا دې په منګوالو او مدرسې په کولاو ویل چې څنګه ستا خو هغه زمونږه خو هغه دی په زمام دا خو هغه ګیلاغه ویل چې دا خو زما مال دی زما سرمایه ده زه په دې نه خو بیا مشوره او میټینګ کوي هغه مشوره وکړه هغه دې په واسه د مدرسې سره واکه مسجد چټه دا غینو هغه په آباد کا وې وسته دوه لوی سرمایه وا هغه زې په واغستې دا هغه په آباد کا مولانا قاسم ناجو دی او دا کور والا اهلیه بي بي نشتا ما او دیوبند مدرسه شتا شتا کنيشتا دا موږ ته چې دا کم علم نن ملاو دې دام دا مدرسې هغه اثر دی نو ګورا کاغی نشتا داغی په مال داغی په جوړو باندې داغی په سرمایه خلک ته علم حاصل او ما او تاتم داغی هغه هغه پوی راځي ورو دا چې رسومات داغی رسم نو کړي هغه د الله او د پیغمبر سره تعلق ساتو نو هغه د قیامت ته قتل نن سبا خو نن یو پیشن دی سبا بل پیشن دی اسی رسومات پورې او غم او خادي چې زمونږ په اتباع پیغمبر شنو یا ساتي هغه د کامیابی دی ډیر سيزونه داسې دي پر رسوماتو کې دي داګه نه پس بیا د خزې ته لازمه کړی دا چې اومه پورې به خزه ندي اومه پورې پس بیا زینا خزه په دریم کوته تلې شي په سلورم تلې شي پلار کړه په سبالم تلې شي بیا دې راځي بیا دې زی دا لازم نه ده لکه هو پوره شي بس په هو بزي الته به وته بیا برازي دا خلکو لازمي کړی دي دا دای کور دی دای کور دی هغه هم د پلار کور دی نو موږ له پکار دادی چا سنت طریقې چې کوم موږ ته الله پیغمبر خو دلی دي نو هغه موږ کو دا باز رسومات خلق په تنګ نه دي نن سبا د چا له سپلې نشي یره پلاړې راغله او زما خاطر کې بای ګډ راوسته مرچای ډبی وروړو دوه پیسې را کړې وې وس مې نکیږي د فلاني خادي د سبق کو یره به سبانه به کوم چې زبار بیانې نه نه نه دار ته به بشکه چې تاسو نه کېږي دا سلام شه هغه که د رسم کار کوي سبا له بتا سره اس پریری او کنا لله فی الله کار کو هغه تعلق سره بیا جاری ساتي تر الله وستر کداغه په خپل بچي خادي به په یو پروګرام به تر الله وستر ک بدل په پر د پزان ها ته بدانه به چې دا بدل نه ما سره احسان کړي ته بداغه خې احسان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات داغه ها دوفات کې دوه مخ کې هغه مشهور منافق عبد الله بن ابي بن سلول بېمانه ټول عمر د پیغمبر مقابله کړې و چې کله نبی عليه السلام راغې هغه قبر ته کوس کړو هغه منافق نبی عليه السلام حدیث کې راځي وروي باسه دا منافق خپل کمیس یو کو وې زما دا کمیس دی منافق ته واچوي بعض خلک لیکي ها وې دا بعض خلک وې دا ځکه نبی زما خپل کمیس ته اچاو چې دا عذاب ته بچي منافق د نبی علیہ السلام په کمیس نه بچ کیږي رو رغا دا واوري حق په کمیس بچ کیږي نبی علیہ السلام په خپل کمیس ابو طالب ته ټولو چې ټول عمر داغه مرسته کړو داغه تایید کړو هغه ته نه چې یو منافق تا چې په قبر نه روباسه چې کله نبی زه خپل کمیس هغه ته واچاو به اوسې خاخ کوي دا ولی احکام القرآن د ابن العربی لیکلی دی دا ځکه چې د نبی علی السلام ترتا دی منافق پر کمیسه چولیو چې په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلیو نو پاغه قیدیانو کې د نبی علی السلام تر حضرت عباس هم راغلیو د کلی مسله وا دا غزل نو کلی او کلیواله په مسله کې راغلیو نو پاغه باندې د چا کمیس نه برابرې ده بغیر د منافق دنګي باندې والو او عباسم دنګي باندې والو نبی عليه السلام ترو نو خپل کمیس یې ور کړو نبی عليه السلام وکړه دا چې منافق د دنیا نه لار او په ما باندې بدن پاتې شو زما تر کمیس جوړو زه خپل بدن خپل بدل هغه زګه پرې دو راغه خپل کمیسه هغه منافق تواچاو چې ما باندې دنیا کې د منافق رزل بېمانه بدل پاتې نشي هو خپل بدل د دې مکو چې دا بدل نه احسان کوا ما سره خسلو کړي دي زما وسکیږي زما داګه نه دغنه کوم حدیث کې راځي خو سره وکړه نو پکار دا خو رسومات باندې کو چینی راوړی و چینی بولم چرګ راوړی او چرګ بالالو نه نه دا ټول رسومات نن معاشره د دې رسوماتو نه تنګ ده ار یو د پوز نه ویزان ده په ما چې اسکلې ده دکا دکا چې پسکم په ما ته چې اسکلې ته شوه پسکم یره ما له خوراک نه کړې زم نور کو ما ته ویری دي زبو ته نه ما ته نه دی ویری زبو ته نه ویم نه نه ته خیرات د سکه نور د خیرات کیږي او ما ته ویری او ما ته نه دی ویری وروړه کله چا د خیرات تمه زه خیرات کوم پلان پسې مور پسې د خپل ځان نه او دا وی چې د ته ویم ما ته ویری د ته نه ویم ما ته نه دی ویری یا ساته خیرات نه دی غبدل نه دا ثواب نشته په دې باندې ثواب آره کتا ته ویلی او کړی ویلی دې ته وځویم چې څوک راغی دې نه به خوراک کوي دا لله فی الله ما خیرات کړي توازن روټي مې کړي دا نو دا خیرات دې نو د خیرات کې دې روټي ټول شی د بدلی الله دې موږ له پدې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا